الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الغاز الفكري نظریاتی جنگ داغی بیان شروع چې یو عسکري میداني جنګ دی او دویم نظریاتي فکري دغه نظریاتي فکري جنګ څه ته وایي د هغې تعارف شه بیا د دې جنګ پنځه مراحل اول صلیبي جنګونه خدای خلاف جهاد شروع شو اماد الدین زنګي او نور الدین زنګي لارو زوی دا ولني خلک چې دوی د صلیبیانو خلاف جنگ شروع کړو جهاد او بیا صلاح الدین ایوبی قدس فتح کړ او بار بار شکست ورکولو نه بعد دی په دې مجبور شو چې مسلمان اوس میدان کې نشي والي کېدی نو د دې خلاف نظریاتي او فکري جنګ شروع کول غواړي نو د دوی د فرانس بادشاه سنت لویس چې د دې اخر کې اوم جنگ کې شکست وخوړه تم کې نو بیا د دې نه بعد دا فلسفه پیش کړه چې دوی سره اوس د میدان په ځای فکري نظریاتي جنگ شروع کول غواړي او یو څو شفاره ساتي کړي د دویمه مرحله استشراق وکړه دغه کار د پاره خلق پیدا کړ مستشرقی دوی دانشوران چې اسلامي سټډي کړي مطالعه کړي اسلامي شرعي علومو باندې ځان پوه کړو او د اسلام په جامه کې راننوته یا جامه کې وو که جامه کې نو نو لرې ناس وو زمون په دین شریعت پوه نو زمون په دین اسلام اعتراضونه شروع او بیا د دوی دقو مستشرقینو د دې استشراق سره اهداف پرون مو ویلو د تقریبا دولس اهداف چې په دغه اهداف دوی زمو خلاف جنگ شروع کړي چې دا غي بس حاصل ده اسلامی عقائد او شریعت مټاول داغه خاتمه زم که خاتمه نشي کم اس کم د مسلمانانو په زړونو کې شکوک شوبات پیدا شي شکیان هم شي د خپل دین او مذهب او دریم دا چې مغربي دنیا د مغرب خلک چې هغه د اسلام طرف ته متوجه شوي دي اسلام وروړي دي ته خطره ده نو هغه مغرب خلک د اسلام نه متنفر کول او لرې ساتل چې دا د دهشتګردۍ دین دی دا غلط مذهب دی دا چې د حقوق د خزو انساني حقوق نه مني وغیره وغیره دا بس حاصل د دې استشراق موضوعات سي په کوم موضوعاتو دا مش تشریحین کار کوي تقریبا سلس غټ موضوعات دي دوی په دغه موضوعاتو کار کوي د ریسرچ کوم د تحقیق په نوم او تصنیف او تعلیف په ذریعہ لس موضوعاتو کې اوله موضوع ذات د باری تعالی د الله متعلق د الله متعلق داسې خبرې عقلی شبهات اعتراضات پیدا کړي چې خلق ملحد دا غي نتیجه الحاد دویم رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باندې اعتراضونه شبهات سیرت باندې اعتراضونه د نبی علیہ السلام په زندګۍ اعتراض د نبی علیہ السلام کثرت ازواج په دې باندې اعتراضونه دا یې دوی موضوع ده دریم موضوع قرآن دا قرآن قرآن باندې اعتراض شبهات چې د قرآن نه خلق متنفر کې ولري کی خپل ناکام کوشش دی چې دا ثابت کی چې دا د الله کتاب نوز بالله نه او داسې کوي تاسو به شاید واقعا اوریدي سورت ال عمران کې کوم کسانو په شپږ کې درس کړی اته شیخ سه وایي د شیخ القرآن رحم الله په حواله چې کله دلته د انګریز حکومت نو انګريز د استعمار په باس کې وویل دی دا حد دی چې کوم ملکونه دیونی شي نه تخپل د عیسایت پرچار کوي دا پرچار د پاره بری صغیر دا د انګريز په دور کې یو لوی پادری فندر راوسته او هغه ډیر کوی ماهر سره مستشرق و درسه ځکه اسلام او ټول مذاهب سټډي کړي ناوی د دهلی بچو کې غټ جلسه جوړ کړي او علاوات علاوات او غټ جلسه و اجتماع او پای کې یو ورځ په هندو مذهب را دوه او وی چې د هندو د مذهب د دفاع سو کی راشي ما سره ما دراو کی څوک نو د جواب او بل ورځې په يهوديت باندې باسو چې دا باطل دی عیسایت حق دی لکه عیسائی او په درې ورځ د اسلام نمبر په جلسه کې نو علماء دیوبند کېناستل او خپل منځ کې مشوره وکړه چې دی خو به سبا په اسلام رد کوي چې موږ یې چیلنج کوو نو په مشوره کې مولانا رحمت الله کیرالوی هغه منتخب کړ مدرس هغه کتاب لیکل دی دا غي مناظرې نه بعد د علماء ته اوس په کتاب لیکل دا کتاب نوم دی اظهار الحق للخلق چې دا تلخیص مولانا مفتی تقی عثماني صاحب عیسائیت کیا ہے په نوم باندې تلخیص کړ او رساله دا کتاب دی هغه کتاب کې سره نشي کته دا پوری وځه خلاصه عیسائیت کیا ہے بهرحال او هم دا واقعا مقصد مې دا قرآن قرآن د دې موضوع ده تحقیق نو دا فینډر باره کې راځي چې دې فینډر صرف وې د سورته فاتحه په عربیت باندې پتن لګي چې څونه اعتراضات چې د عربیت صحیح نه غلط اعتراضات خو کولی او مستشرق کنه یعنی عربیت انسان کوی کړو په قران انسان هغه چیلنج به مولانا رحمت الله قبول کړ دا چې چیلنج قبول کو چیلنج قبول کو دی او تر پاسه جلسه کې سړی نه غوار پر خطا شو دا خیال جوړ شو بد جواب نه پا نو بیا انګريز راوست او انګريز راویتو الکه دا دوړ مليانو نشه د ملک فرقاواریت جوړي افتراق راوست خپل فرعون کیسه سایران راوسی ګور ورته رحمت الله صاحب په ذکر یو چې او د دې دشمنو او پینډر ته وسو چې لکه دله په تا باندې ګور نه نه ته او کو دا د جواب بیانې ادا تپاسه لکه چې په بیت راځي نو یې ویني سه نو فندر مو تخته لړ ترکی دا او مولانا رحمت الله سے روکوش او لمو ته ته مکه ته لاړ شي هجرت یو نو ورته په دې سره په سوره فاتحه او فندر سونه اعتراضونه چې دا دا دا غلط خلکه شبهات او هم او هم ورکو نو قران موضوعي قران کوشش کوي چې دا ځای کې کی دا غلط کتاب نه نوځ بل احادیث سلورم احادیث موضوع ده نو احادیث باندې ریسرچ تحقیق پدې کوي چې دا احادیث شې پته نه لګي چې دا چې دا نو اسانی دي صحیح دی او که صحیح نه دی او دارن حدیثو دا تدوین چې شوی دا خو په سونو کال د پیغمبر نه بعد شوی دی داسې دا غي فائدہ سره توزی منکرین حدیث انکار حدیث شروع شي بل فقه اسلامی فقه باندې د دوی ریسرچ او تحقیق د فقه متعلق مختلفې خبرې کوي تاسو هغه زموږ وي چې دوی وایي چې د اسلام کې خپل قانون نشته دا دراصل د روم او یونان د قوانینو نه اخذ شوه دی نو د فقه او د فقهاو اجتهادات باندې کې داسې خبرې کوي فقه کې غلطیان شي ګوره دا دا ټکر او دا مسله دا شي او شپږمه لغت القرآن عربي عربیت د قرآن باره کې باس کوي اما عربي او لغت القرآن بل وم سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په سیرت کتابونه یې کړی سیرت باندې اعتراضات سیرت باندې د مستشفین ډېر کار کړی او د سیرت په ذریعه باندې خپل استشراق ډیر خور کړی تاریخ سیرت زیات کړ سیرت مشکوک کول او تاریخ مشکوک کول دا د ائمه ټول کوشش او مهنت سیرت باندې کتابونه لیکلي دی انګریزان مستشرقین یو مستشرق دی کتاب لیکلی دی محمد ایټ مکه محمد ایټ مدینه پای کې په نبی عليه السلام یو غټ اعتراض را کړی چې چې په خبره ده مکه کې ده صرف دعوتي خبرې کوي نرمې خبرې کوي مدینه ته لاړ یکدم ټوپک کوته کې راواغه شو کورسه ورته دا خبرې شروع کړې مطلب دا د نبی عليه السلام د تحریک روح یو او چې کله مدینه ته لاړ روح او انداز بالکل بدل شي مطلب یعنی گویا کې زړه طریقه پرې خو داغه س د مذهب او د دین یو روح نو معلوم بدلې درا بدلې نو دا په چې مکه کې او مکه کې دا ولې روزه نه سوي دا خبره کولې چې حکومت او حکمرانی برازي ما مخکې فاتحه کې ویل د سیندي سپټر نه او په کار شي دا خبره دا اتم د تاریخ اسلام اما سره کوي زمون سونا لیډران زمون سومرا سلف زمون سورا خلفاء او قرانان تیر شي دي سلادي ای بدنامي ناغم ته په بد شکل پیش کړي نو چې نوجوان ترته تاریخ ګوري نو د خپل مشرانو نفرت پیدا شي نو اسلام مسلمان د تاریخ نه کټي او غلط شکل د تاریخ پیش نه هم الفرق الاسلامیه اسلامي فرقو باندې ډېر لوی نظر دی چې مسلمانانو کې څونه فرقې دي څونه ډلې دي په دې تحقیق کوي دې سرچ کوي یو خدا پیش کوي چې وګوره موږ ستاسو ټول دین کې صرف اختلافات دي حالانکه لوی اختلافات جګړې د دې په مذهب کې نه دي عیسایت هغه خپل ګن په ټولو لپاره مسلمان په بد شکل کې پیش کې مړه دي کې ټول اختلافات هر وخت دي جنگ جګړې دي مناظرې دي مقابلې دي او یو ته کافر وي په بل نو چې سړی مطالعه کوي نو بس اسلام نه متنفر کوي اسلام کې صرف جګړې دویم دا فرقې دې په لپاره په دې تحقیق ریسرچ کوي چې دین بیا هوا ورکړي دې ته رګونه معلوم شي نو ما چرته وی الته لندن کې د دې کومې ادارې دي ګان نو په دې فرقو باندې دا خلک ماهر دي نو به وروړي نو په مسلمان په جامه کې رانوځي نو یو ځای بل ځای نه نوځي نو دا جنگونه شروع دا نو دا چې څونه غټ جنگونه کنه او دا فروعي اختلافات له هوا ورکوي نو یا دا مستشرقي او کوم مستشرق نه نو وی د ملک سره مخې ته هغه دی شاته ورپسې مستشرق دی هغه یا پوه دی په پیسه یې اغستی دی که پوه نه دی غیر دانسته توری هغه استعمالوي دا لوی دا فرق باندې ریسرچ تحقیق کوي دې لپاره او لسمه خي اسلامي تحریکات د مسلمانانو څومره تحریکونه کار کوي سیاسي مذهبي تحریکونه کم کم دي دې زموږ د تحریکونه ډېر ښه معلوم مستر شیخ صاحب چې کې ناست دی کنه خبرې شروع کړي نو دونه بد د خپل شاعت نه خبرې سونه ځای خبرې او تاسو وي تاسو دا تاسو چل دی هغه څه چل دا چې ټول تنظیمونه پارټۍ او اسلامي تحریکات پوره د هغوی په نظر کې په دې باندې ریسرچ او تحقیق د هغې هم دا کاري چې کله دا تحریکاتو باندې ریسرچ وکړي نو بیا غلط رنګ کې پیش چې وګورئ د مسلمانانو د پارټو تنظیمونو ته تحریکونو ته وګورئ دا دا دا دا مسلې دي پکې خلک ته مطلب دویم دا کوي چې دغه تحریکات او مطالعه پوره وکړي ځان به پوهېږي نو بیا خپل خلک کله کله یا خپل ایجنټان نه نه باسي د کار لپاره داسې ډېر تحریکات دي چې هغه ناکام شي روخ بدل شي دا وجه سي دی هغه تحریکات او ریسرچ او تحقیق په بنیاد خلک یا خپل ایجنټان نه نه استي او ایت دا هدایت کې چې ګور داسې وکړه دا داسې وکړه نو د تحریکاتو کې فکری انتشارونه دغه وجه نه پیدا شي دا لس موضوعات دي په دې باندې دې ریسرچ کوي تحقیق کوي کتابونه لیکي د سیرت باندې ما دا ویډیو کتابونه یو خدغه سړی لیکل دی چې ما دا ته وایي او یو یو سیرت باندې کتاب لیکل شوی او سو جلد کتاب پای نبی علیہ السلام سیرت مسخ کړو هندوستان ډیر مخکې انګریز چې دلته نو بیا د هغې جواب چانه وکړی ډیر وخت نو دا سرسه احمد خان نه دی بیا خدا سي فکری طور صحیح هم نو خدا کار یو جیبت الله غشته بس کله کړي ان الله یؤید هذا الدين برجل فاجر حالانکه نظریاتی طور صحیح نه دی داسې انکار حدیث پکې دی انکار معجزات پکې دی خو نو ظاهر کې مسلمان نو سرسه مدخان دمون د نظریات او افکار او خلاف یو موږ پوره قرآن کې غلط تفسیر برای مضمون سره مثالونه وګورو او یو دوه کار کړی دي کله کله بس الله چانه کار وایي یو کار د دینی کړی دی عجیبه خبره دویم کار یې قومي کړی قومي دا کړو چې کله دلته انګريز مسلط نو انګريز په دور کې حسل کال حکومت دلته کړو انګريز دغه دورانیه کې انګريز حکومت کو او علاقی او ددې ملک او وطن خلق اوهدې ټولي ایندوانو سره یا سکانو سره نو دا سر سید پاسې ته وی چې دا خبره خو خانه ده ځکه د مسلمانانو نام او نشان روک شو نو دا د علیګړ جوړ او عجیب خبره دا ده چې سر سید مدخان او مولانا قاسم نانوتوی دا دواړه د یو استاد شاګردان د مولانا مملوک علی دا دغه شاګردان مملوک علي د یعقوب نانوتی رحم الله پلا یعقوب نانوتی په دې د ون ډېر مشهور عالم تیر شوی نو د پلار مولانا مملوک علي دا دواړه د استاد شاګردان ناغیونه عالم او فاضل او دیوبند باندې جوړ شو خود د مسلمانانو دنیاوی تعلیم د پاره علی ګډ جوړ چې دا مسلمانان په خپل اداره کې د مسلمانانو پروفیسورانو او استادانو نه عصري تعلیم حاصل کیو په دې ملک زموږ د مسل لاس او هدی و غیرو باندې کی نو دا کار یې کړی و، هغه وخت کې اګر چې تنقید پرې شوی و، خو په دې اعتبار سره یې ښه سوچ و چې دا مسلمانانو دنیاوي تعلیم وکړي او د یوه عهدو باندې راشي. اګر چې بیا ابتدا کې ورسره د علماوو اختلاف و چې موږ د دې تعلیم خلاف یو، خو وروسته شیخ الهند چې کله جیل نه واپس راغی نو دی بیا علیګړ ته لاړ. نو علیګړ کې تقریر و هلته وی چې نه زه نه زما مشران د دنیوي تعلیم خلاف نه د عصري او چرته مون خلاف نه کړي ځکه دا د دې وخت ضرورت دی البته مو وایو دا نظام سمول وایي لکه نن سبا مونږ د دنیوي تعلیم خلاف خو نه چې لکه دنیوي تعلیم مکوي خو مو وایي دا نظام او سیستم د تعلیم چې نه غلط دا صحیح روح باندې کول غواړي ځکه د دې تعلیم نه چې روزي هغه ملحدي سیکولري دی دین شي چې دنیا دین سره تعلق نه نو دا سیستم سې کول غواړي نور هم پکې ډېرې خبرې دي هغه نظام تعلیم سره تعلق لري ولکه مطلق تعلیم دنیاوی دا خو فن دی کسب دی د چرته مو خلاف نه دی کړی زموږ دی شریعت خلاف لکه ما مثالونه وی نبی علیہ السلام د سوریانه عبرانه د پاره یهود ته زید ابن ثابت رضی الله عنه ولې دارن دوبابا دای خریداری عسکری اسلحه هغه وخت جدیده او دا غي دا چلولو ټریننګ د پاره هغه یمن ته لګي صحابه کرام انته نه شي حاصل کړل نو دغه سي شیخ الهند بیا الته تلو تقریر کړل او بیا هغه تقریر کې دا ویلي چې کې دې شي بعضې مليان زما باره کې دا خبره او پراپګانډو کې چې محمود حسن علیګړ ته څنګه لاړ لکه دنیاوی تعلیمی عصری اداره ته څنګه لاړ خو دا دا چې زبا علیګړ ته ما یو قدم غستی خو علیګړ دیوبند ته دوه قدم رانږدې شو چې ولنه سينو ته دا سه دماغ نو اجش علیګړ ته لاړ کړه اول ته لږ سات کې ناس نوري ګړې ځان پسې راوځي دا مولانا جوهر علي خان ګوهر علي خان شوکت علي خان دا ټول علي ګړ کې پروفیسورانو د شیخ الهند تتلل او مهنت سره او تحریک دروته تحریک علي ګړ نه چلاو تحریک دیوبند چلاو همیشه لپاره تحریک کوم ځای نه پورته کی مدرسې نه یونیورسټي کالج نه تحریکونه نه پورته کیږي سیاسي تحریکونه به خود د دین مذهب د پاره سه انقلابي کار نه او شاول هند داسې دماغ چې ال تلاړ نو زه یو قدم ال تلاړم خو علیګړ دیوبند ته دوه قدم را نږدې شو نو چې شیخ الهند بار راوته د علیګړ نه نو ځان پسې د علیګړ نه هغه کسان راوېستل تحریک کې ودرول تحریک خلافت ورته وایي څوک چې په تاریخ نظر لري نو تحریک خلافت چلو له چاو بیا دی جوهر علی خان گوهر علی خان شوکت علی خان دا وردا دیوبند مدرسې خلک نو دا د علیګړ خلک نو هر حال خبره مې څه پورې پورې چې یو سرسید دغه کار وکړ. دویم دا سیرت کتاب لیکل شوی و انګلیش کې د جواب چانه شو هغه د هندستان کې ډېر لوی مسله پیدا کړې پیغمبر باندې اعتراضونه کثرت یا ازواج یو بل نو دا سرسه مدخان لندن ته لاړ کتاب الته چې دا زه مطالعه کوم او د دې جواب وکم نو دا سرسه مدخان دې ځان لاړ او کتاب مطالعه کې او دا غي جواب انګلیش کې دی نو بهر کې تاریخ کې راځي چې پیسې وسره ختم شو نو یې اتلې کو ترو لګل چې زما کم کور دی رئیسی اخرس کې ما پسې پیسې راولې د پیغمبر دفاع کوم دا کار یې کړی خو نظریات بل طرف ته ما وی غلط هم خو خبره مې سیرت پورې کوله چې سیرت باندې دوی اعتراضونه په پیغمبر اعتراضونه نو دا لس تقریبا دا موضوعات دي چې مستشرقین په دې کار کوي مستقل اوس د دې استشراق مقابله به څنګه کیږي د دې مقابلې طریقه سره نو کوم چې زموږ دانشور دي مسلمانان پوهان مفکرین دي ایو سو داسې شفارسات کړي چې دې خبرو باندې دې عمل وکړي شي نو د استشراق مقابله مونږ وکړو ما ته چې د استشراق خو د الغزو الفکری سره یو حصہ ده کنه نو تقریبا قریب قریب شي او یو خبره ده د ماهرین وی علما مفکرین چې الغزو الفکری دی د اسلامی دنیا په تعلیمی نصاب کې باقاعده شامل کړي شي نور ځای کوي کوي کم از کم زموږ مدارسو کې هو شته بالکل نشته مدارسو کې د سره نشته چې دا هم زموږ خلاف یو جنگ شروع دی سره نو یو خبره دا ده چې دا د یو مضمون په تور نصاب کې شامل و چې دا شامل شي دویم ادا وایي چې استشراق کې مقابلې کې لیې مستقل ادارې قائم کیه جائے کم از کم دینی واسطی تعلیمی ادارو میں اس کې لیې تخصیصی شعبہ جات کا انتظام کیه جائے دویم دا دا که عصری اداری دی تعلیمی او کو دینی یعنی مدارس تی که یونیورسٹی د دې په سطح باندې په دې استشراق او غزل فکری کې تخصصات وکړي شي یعنی متخصصین پیدا شي نو الا بداغه مقابله وکړي شي چې متخصصي کوی ماهری نه له بداغه جواب کوي دای مقابله وکړي ناغه بعض یونیورسټو کې شته به تور مضمون دا پڑھاوي الغزل الفکری دا چې د عربو یونیورسيټو کې پکار پړاوي موري دلو چې د افغانستان کې هم موږ یو مرګره او ماته وی چې الته هم دای یونیورسيټو کې دا مضمون شته بلکې یو کتاب راځي وروسته به درته نوم وښیم د مستشرقینو حوالې سره غزل فکري حوالې سره باقاعده وایي نصاب کې غالبا ایم ای که کوم شي کې شامل کړی زموږ د پاکستان یونیورسټو کې باقاعده ده د پی ایچ ډي لیول کلاسونو کې غزل فکري پڑھاوي او زمو دینی مدارسو کې خود دې لپاره تخصص تر اوسه پورې نشته تر دې ما وی چې لکه بیسیت به تور یو مضمون هم نه پڑھاوي دا تخصص ولیا خبره نو چرته یو نیم ځای کې پڑھاوي کې پڑھاوي کې لکه موږ دې دورې تفسیر کې پڑھاو دا سی یو نیم عالم په خپل شوق باندې یو خدا سي عام نشته ضروري زموږ دلته صوبایي شورا وه نو مفتي شفیعالله صاحب په سید خان والا نو هغه خو شورا کې خبرې کولې کولې نو بیا ورپسې وایي چې د ټولو ملګرو ته وایم الغاز الفکري پړاو وایم ما شروع کړی دا ډېره فایده ده نو بیا وایي چې لکه زه یاد کړم چې دم به لیکل کړي دی او دا ډېر ضروري دی نو دا الغاز الفکري سره اهمیت به تاسو خپل پته ولګي سونه هم شه دریم نمبر اہم موضوعات پر اتنا معیاری کام کیا جائے کہ مستشرقین کا کام مان پڑ جائے ادا دا چاوی لگیا دی دا ریسرچ تحقیق پر ان باندے پا دی لس موضوعاتو کے کار کئی خو د تحقیق معیار دا سره چې دنیا ګوري هغه ته متاثر کی نو مسلمانانو د پاره دا چې معیاري ادارې د ریسرچ او تحقیق په کار دي چې په دقه موضوعاتو د نه خمه معیاري کارو نو بیا خلک دا یې غنو ګوري د مسلمانانو به ګوري دا کما ته مثال پرون ویلو چې تاریخ او سیرت ته زموږ څومره لیډران او دنیاوي تعلیم یافته طبقه چې ده هغه که تاریخ ګوري سیرت ګوري په څه کې ګوري انګلیش کې ګوري نو انګلیش کې په تاریخ سیرت زموږ د صحیح الفکر علما دانشور کتاب نشته په د مستشرق دی نو چې ګوري نو بیا به عمران خان خامخا غنیمت ته سوی لوټمار وایي بیا به بل لیډر وایي زموږ هیرو څوک دی راجا طاهر دی او رنجیت سنګ دی ولې چې د هغوی په کتابونو کې دا خبرې پرتې دي نو دی بیا نقصان شي او بل تحقیقی کام کے ذریعے مستشرقین کی دسیسہ کاریوں غلط فہمی اور جہالتوں کا قابل تردید دلائل کے ذریعے واضح کیا جائے بل دا ده چې داسې تحقیق وکړی شي دا مناظرانه والا انداز چې کوم کتاب یو خو عام تاریخ سیرت انګلیش کې تحقیقي کار او دویم دا ده چې داسې چې د مستشرقین او ملحدین سونه شکوک شوبه دي په دې باندې کتابونه ولیکل شي نن دی وخت کې سونه الہات زور دی تعلیم یافته مغربي فلسفه ده او مونږ د پاره مشکلی چیر د الہات په تردید کې او د مغرب د فلسفه په تردید کې داسې خه کتاب بچاری کړي ډېر په مشکله مې راځي دا حالت هم ته غټ چلې نه نه سوا لوی مسله ولیکن ما اکثر طالبان په مغرب سو ګورو زه سوچ کوم چې خدای زه ته کم کتاب وخایم چې دا وګورم ځکه ډېر په مشکل په کتاب ملاوي نو داسې د دې د شکوک شکوکو شبهاتو اعتراضاتو جوابونه د پاره کتابونه او کار پکار بل خبره د استشراق اسالیب اسالیب یعنی پسو اسلوبونو دوی کار کوي دی خو تحقیق ریسرچ کوي کنه تصنیفات لیکي د دې اسلوب د تحقیق سره د دې ریسرچ نو یو درې انداز د دې دي درې انداز سره د دې کتابونه کتابونه چې وکته شي درې اسلوب یې یو اسلوب الاستکشاف اسلوب الاتشکا اتشکا شاب دی ته وای چې د انکشافات او د تحقیقات په لوم کار کوي ځان به ډیر خوخی چې زه جیم یو محققم تحقیق کوم نو نوم ولا تحقیق ورکی او شاته مقصد سره نو دې به تحقیق کوي ګوره دا خبره دا شي دا روایت دا شي دا دې دا تحقیق رائے دا دا دا هغه تحقیق تحقیق پر نوم باندې ستن وای نه و اندازې سره د تحقیق او دار اسلوب استکشاف په دې انداز باندې لګي او د تحقیق په نوم باندې خلک تحقیق په نوم ځان متوجه کوي مایله کوي نو چې کله دا کتاب وګوري مسړي دا اوس هم داسې ده دا غامدیت څنګه پیلاویږي د ملک دا په دې یونیورسيټو کې بعضي پروفیسوران د غامدي ایجنټان دي خلک دی رام دی په پیسې لګي نو هغه زمونږه په دې پاکستان کې پنجاب یو ځای بلې نو استو کې دا خلک ما ته یو مرګري خبره کوله چې پی ایچ ډی سکالر او پی ایچ ډی کړو او دا پروفیسوران بعضی داغه د فکر څه چل کوي پی ایچ ډی سره مقاله لیکي تحقیق کوي نو چې کله تحقیق کوي خاص کر اسلامیات سیرت وغیرہ باندې نو د توي تعالی کا کار کې کنه او خیر غامدی سے بم لګو ګورا هم ډېر خو محقق دی دا کتابونو مطالعه کوي نو وسه حواله راوالي نو په دغه تحقیق باندې سره غامدی کولو کې چې کولو کې نو دا غا انداز سره چې سړی سره پورا علم نه نو متاثر نو د تحقیق په نوم دا باز دینو کې سکی دي غلط نظریات او افکار پیدا دي مستشرقین هم دغه څه چل کوي د تحقیق په نوم کتاب وري خلک پاره ځان دمای یا ما دلته غامدیت نه خلک څنګه متاثر کوي د تحقیق په نوم تر سرچ کوي نو وګوره خیر دا اوس ته محقق خبر سره ګوري کنه وګوره دې کې څه قواعد نشته نو په دې طریقه غامدی په مطالعه کې چې مطالعه کې دا متاثر نه دا طریقه دی اسلوب دی اسلوب الاختلاط ملاوت والا انداز ملاوت والا انداز داسې چې سنوم د تحقیق ورکې سیب د خو تحقیق کو ما خو اسلام سره دښمنی نشته او بل طرف ته داسې دینی الفاظو کې څه کوي اسلام جرح اسلامی شخصیات باندې جرح اگر برونی ما به مثال وي اقول سو چې اسلام بهترین مذهب ہے لیکن مسلمان بدترین قوم ہے ګوره دعا کوي دا چې اسلوب الاختلاف او دریم نمبر اسلوب العدوان الواضح العدوان الواضح بعضی ظالمان دونه ترار او تیز دي د مستشیخینو کې ډایرک په تنقید باندې بس چې شروع کوي نو د اسلام پر دې شروع کوي د ښکارا بس اسلوب د دشمنه او د اسلام مذاق د شاعر او مذاق پیغمبر او صحابه کرام پسې خبره دا اوس تاسو ګورئ کنه د یورپ کې کله اکثر کیږي وی د قران به حرمتي وشو کله وای د نبی علیہ السلام خاکه کارټونونه تاسو وجه دا دقه مستشرقینو دا کتابونه لیکلي هغه کتابونه د یورپ د خلک مطالعه کی نو دا پیغمبر او اسلام او قران دا وته ډېر بد پیش کی چې پیش کی نو آتش کراشي نو دا چرونه شروع کی دا اصل د استشراق نتیجی دا چری اصل کی دا زموږ خلاف دغه جنگ دی نو مونږ خلک په دې شی بنیاد نه پوي چې دا داسې شي چې لکه دا ولې داسې کوي نو دا حکمران نه کوي دا شاته مستشرق کوي مستشرق په خپل کتاب په ذریعہ باندې عوامو کې خلک په دې بلوه کې نه بیا دا چلونه شروع چونکه حکومت بیا هم د يهودو نصاروي نو کړي حکومت نه حکومت بیا سترګې پټوي ځکه یې ولیکن اصل کار دا چا دی دا د مستشرقین او تقصی دا الاسلوب العدوان الواضح والا چې ښکارا دشمنی د اسلام سره په تحقیق ریسرچ او کتاب تنقید کوي برای راز بر ډایرک د اسلوبونه بل د استشراق تاریخ دی مستشرقین کم کم دورونو نه تیر شي تقریبا یو شپږ ادواري چا سره که دغه نوټ سي نو هغې کې شته دی دا چې زه لنډ لنډ وایم پهله دور د استشراق هغه د یکم هجرې نه سات سو هجرې پورې چلی دی دا اول دور د استشراق څنګه الغزل فکری او د استشراق ځکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې چې دینو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف د يهودو نصارو جنگ شروع شو يهود په نبی علیہ السلام تنقیدونه کول کنه کول اعتراضات تنقیدونه منافقین ام المؤمنین باندې الزام لګاو کونه لګاو دا رنګ عیسایان پیغمبر پسې مناظرې لراغلی او کنو راغلی سورہ ال عمران چې راغی په جواب کې را نو دا د مدینه د هجرت نه شروع شوه دی او صلیبی جنگونو پورې چلی دی صلیبی جنگونو اختتام پورې دا د استشراق ولنې دور دې ته ولنې دور ویل کی په دې کې خلافت راشده کې اموي دور کې د یهودو، عیسایانو، مولیانو، پادریانو په اسلام باندې داسې دیني انداز کې اعتراضونه شروع کړو ولې دا سبایان سو سبایی فرقه عبد الله ابن سبا يهودينو چې د اسلام نه باندې چولې وو اسلام تران نه وته نو په چا اعتراض عثمان رضی الله عنه باندې اعتراضونه شروع بغاوت جوړ دغه بیا په دې دور کې غیر مسلم چې سونه اغي طب او کیمیا او ریاضی او زراعت او ادب دی علوم کې د مسلمانانو شاګردي وکړه دا نن چې کم فن او تعلیم یورپ او مغرب سره دی او دنیا کې په ساينس ټیکنالوژي کې دوی مخکې دي نو دا دراصل د دې بنیاد مسلمان دی لکه چې وایي اندلس کې زمونږ د دې دنیاوي تعلیمي عصري د ساينس ټکنالوژي ترقی زمونږ د کم ځای نه وروش تر رسیدلی و اندلس اندلس کې دا ابن الرشد او بلان بلان دا ډېر لوی خلک دماغ هلته وي ځکه اندلسیان دماغ کې ډېر تیز ډېر تیز دیو جن دا یو معقوله ده نعم العلماء علماء الاندلس بهترین علما کوم دي د اندلس علما خدا دا چې جبه نبی لک تیزو داسې لک تیز براتلل او نعم العلماء علماء الاندلس لولا حداد السنتهم کله جبه دا تیزی لګنه نو نور ولې رخو مليان خو به هر حال اندلس کې لوی لوی ساينسدانان، لوی لوی علما، لوی لوی خلک پیدا شو، مفکرین. نو اندلس کې ډېر لوی ادارې وې د مسلمانانو، یونیورسټۍ جوړې وې. دینی تعلیم دنیاوی تعلیم د پار نو مغرب هغه وخت کې حالات د یورپ زکه چې اندلس خو بس مغرب دی کنه نو دا یورپ او دا برتانیې وغیرہ د سیندلس نه راړه کارې دا نو چې شپه به شوه نو اندلس به ټول رڼا وه او مغرب په د ماښام نه بعد توره تیاره وه هی ترخی نه وکړي پسمانده و ولې د شپې رڼا دلته انتظام د اندلس خلفا وکړ دیو جن دا سټریټ لایټ چې ورته وایي پیژنې سټریټ لایټ دی په دې خاریو کې په دې لارو کوڅو کې چې کوم لایټونه لګېدلي حکومت لګوري کنه د یار استنه کې یو لایټ تاسو ته خیالي د سټریټ لایټ وایي د لپاره چې کوسه ولار په روخانه د دې ایجاد اول د اندلس خورا پوکړه څنګه یې کړی وه خو بجلی نه وه نو داسې به کړی و چې څونه لارې به وې نو په دې لارو کې په کوڅو کې په لارو کې سړکونو ته دواړو طرفو ته که به دیوالونه و که نه نو هغه دیوالونو کې به یې داسې تاخ جوړ کړی و په هغه تاخ کې به ډیوه پرته وه حکومت د طرف نه به باقاعده دغه ډیوو دپاره تیل مهیا کېدل او ماښام ټایم به دا ډیویل بلېدی نو چې کله دا ډیوې بل شوې نو ټول شپه به د لارو کې رڼا نو چې شپه وشو نو اندلس په داسې برنه رڼا ښکارې ده او مغرب کې به توره تیاره دون هغه پسمانده او ترقی مون سره دوی چې د تو کتل چې د مسلمانانو په ترقی وکړه نو د مغرب او د یورپ سټوډنټان رالل زمون په اندلس یونیورسيټو کې به سبق وایي طب او ریاضي او دا شي نه مګر کیمیا او دای زموږ مسلمانان نه زده نو چې دای زده کړل نو دا شي نه ځان سره یو کتابونه ځان سره یو الته هغه د عربانه مستشرقینو یو په عربي او غیر پیدل انګلیش ته ترجمه د چې انګلیش ته ترجمه کړل نو تحقیق ریسرچ به شروع کوي په مخ کې نه لرلو نه یې شو نو پرې کو د اندلس د زوال نه بعد هغه شی مسلمانانو لاس نه وو دیو جنا نن چې مغرب څومره دنیاوی اعتبار سره ساينس او ټکنالوژي کې ترقی کړې ده دا غي بنیاد مسلمان دی او مسلمان نه پاتې شو او یې مخکې وته نو سې دې پورې خبره کوله لکه پتی کې بولی سینا یو لوی ساينسدان دی جابر بن حیان فارابی ابن رشد دی علماء کتابونه لیکلي نو دا غي تراجم او وکړه او دا غي په بنیاد باندې دا طب او دا فلسفه او دا رنګ ریاضي او دا انجینرینګ او دا جغرافیا او غیره د مسلمانانو فنون نو دی واغستل ترجمه کړو باندې مخکې کار مونږ نه شو مونږ پرې خو نو دا د استشراق اولنې دور دی کوم ځای نه د نبی علیہ السلام د یکم هجری نه 700 پورې دا اولنې دور ګڼل کی دې انداز کې دیره دور منظم نو خو زه په دې چرته اعتراض شوبا شک پیدا کول سکار مار کول دیم دور بیا هغه دیدا 1300 نه 1800 پورې پدې کې لویس نه هم چې کله د جنگي صلیبي جنگ نه شکست نه بعد دا خبره پیش کړې و چې د دې خلاف اوس نظریاتي جنگ پکار نو دا دویم دوه دې دور کې تیرا سو بارا کې کانفرنس کړي و کانفرنس کې دا خبره کړي و چې د مسلمانانو خلاف دا جنگ پکار دی په دې طریقه باندې وکړو او بیا یې داینه بعد خپل ادارې جوړې کړې یورپ کې او هلته هغه یورپ کې ادارو کې بیا د مسلمانانو دغه علوم او فنون ښودل شروع کړل مستشرقین تیارول باضابطه طریقې سره او تقریبا وای سولوی صده عیسوی پورې د استشراق دایره په ټول یورپ کې پیدا شو دومره مستشرقین پیدا کړل چې ټول یورپ یې ډک او بیا د هغې نه بعد ولسمه صدۍ کې شاه فرانس لوی چارم هغه باره کې راځي چې هغه د مستشرقینو په ذریعه باندې د عربی د کتابونو تمام تراجم وکړل دار په تاریخ باندې نوی کتابونه پیولیکل آی کې مقصد دا و چې هغه تاریخ مسخ او بل داسې خبرې ولیکي چې چونکې دلته د عثماني ترکیانو خلافت و نو چې دا خلاف د خلکو ذهن کې شکوک شبات پیدا کړي دا ترکی خلافت چې ختمېده داسې نه دی ختم شوی د مستشرقین ورته پوره مخکې کار کړی دی ځین سازی کړی دا عرب دای خلاف پاسوی دی دا عجم په تاسو باندې مسلط دی بدعتیان په تاسو مسلط دی وغیرہ وغیرہ نو دا کار په دې دویم دور کې کړی دریم دور بیا هغه چې دینو دا 1924 پورې دی 1924 دا دریم دور دی په دې کې داسې وشوه چې د یورپ لښکرې پوځونه سر راپورته او د مسلمانانو ملکونو قبضه کولو کوششونه شروع کړل دا کار شروع دارنګ یو طرف ته مسلمانانو په ریسرچ تحقیق پرون باندې کردار کوشي شکوک شبات او بل طرف ته د دې خلاف میدان جنگ کې مکار شروع دی دور او دغه دور کې بیا انتهایی ډېرې زیاتې لوی لوی زموږ کتبخانې هغه د عربو نه یا په پیسو واغسته دا سم تاسو خیالي دا زموږ د پورا کاروبار شروع دی د زړو کلمي نسخو خبرې دې نه کا دا کلمي نسخې ډېرې ګرانې خرڅي دې سو کوي پته دې د ټول مسلمانانو ملکونو نه کلمي نسخې چې په خوانو علماء په قلم لیکلې وي هغه په مو مانګي قیمت باندې چې سونه وته تاوي باغې غسته غسته چا دي مسلمان غسته دي مخکې مسلمان تاجر پچا خرڅ کړي دي په انګريزو مستشرق یعنی اوس هم ته چرته زوړ قلمي نسخه پیدا کا چې سخانه ته یو سره په زرګونو لکونو روپۍ نه اخلي دوی په څه کوي دا بارمن برتاني امریکې ته لېږي هلته مستشرقین وي نو ستا څومره ذخیره چې ده قلمي نسخې کتابونه دا ټول په یورپ کې پراته دي کتابونه زموږ وار سره او پرته چېرته هلته دا ټول منتقل کړه دې کې څو مقصد و. یو مقصد یې پکې دا و چې هغه کتابونه زاړه د انګلیش کوم منتقل کی چې دې د فائدې دي په طب لیکلي شوي دي په جغرافیه دي او یوړه انګلیش ته واړو د خپل ساينس ترقی په دیو او دوی مې دا وکړه چې هغه کتابونه بازه او قتل تاریخ سیرت سره تعلق لرونکي آی کې 10 او تحریف کو چا پکړه به راولېږي دا شرم کوي نو دا کار د بیکال د کتابونه دیو جن اقبال علامه اقبال کله چې یورپ او مغرب ته لاړ نو دلته کتابخانه او کته راوکته نه ته چې کتابخانو کې وکتل نو یو شعر ویل دی شعر مشهور شعر دی وای وو علم کې موتی کتاب اپنی آبا کی اوس هم کتابخانو کې د ټولو نه زیاتې کلمي قلمي زړې نسخې د کتابونو چرته پرتی یورپ کې پرتی دي زمو انت دا هدايه ده کنه چاپ کی هدايه ده کنه دا هدايه اول قلمي لیکل شوی وکنه دا بخاری اول کلمې لیکل شوی وکنه دا تاسو سره نشته او یورپ تلار شان ته کتابخانه کې به اصل قلمي بخاری پرته ای اصل قلمي هدايه و پرته ای اول ته پرته دا څه دا څه وړ تر دې پورې ما ته قصه کولې چې زموږ قلمي د عثمان رضی الله عنه د دور هغه قران چاته پروت دی یو یورپ کې پروت دی برتانیې کې پروت دی انت پروت نو دونه دا شي نه وړل نو په دې کې سم مقاصد او دا تر 1924 پورې شو 1924 کې څه چلو شو خلافت ختم شو نو بیا دا غینه بعد بل دور سلوره می 1925 نه تر 1972 پورې ده پدې کې مخکې انداز سو په اسلام باندې اعتراضات دی په تحقیق ریسرچ بنوم باندې اعتراضات کول او د اسلام احکامات و غیره کمزور ثابت و اوس نوې انداز اختیار 1925 نه تر 1972 پورې انداز بدل شي سو ماډرن ماډرن اسلام دا ماډرن اسلام دا د استشراق سم دور دی مخکې دور کې څو کړل کتابونه راغون کړل اعتراضونه شبهات وکړل قران کې دا نقصان دی سیرت کې دا چل دی تاریخ کې دا چل دی عربیت کې دا چل دی دا څه قسم کار هو د 1925 نه خلافت ختمېدو نه بعد 1972 پورې یو نوې انداز د مستشرقینو مخې ته راغی چې یې ته وایي ماډرن اسلام ماډرن اسلام څه مطلب اسلام منو خو د دې دور د تقاضو مطابق کول غواړي څنګه ماډرن اسلام پکار دی اسلام یو نوې ایډیشن پکار ځکه چې د اسلام وایي 1500 سال وشو یو نیمه صدی تیر شوه نو د دې اسلام غا احکام اوس دې دور سره چلیږي نه نو دې نوې ایډیشن پیش کول وایي څه د دې زمانه مطابق احکام شراب ټیک دا حرام او په دې دور کې اوس حرام نه چلی دا شراب سکول غواړي حلال کول غواړي نو په دې حلال او حرام ولر نظر چول غواړي مخکې دا وه پرده وه ښځه به بار نه روزي اوس ضرورت دی دا دې زمانې سره نه چلیږي نو داسې اسلام پکار دی چې په هغې کې صحیح ښځه پکې ازادۍ بار روزي مخ په ټول ضروري دي ماډرن اسلام دا د مشرف هم دا شی و مشرف هم څه وستل او ماډرن اسلام پکار دا ځل د مستشرقین په ماډرن اسلام د اسلام نوې یو ایډیشن پکار دی چې پای کې د مغرب د خواهش مطابق خبرې دي څنګه چې هغه کوم اسلام غواړي چې هغه اسلام پیش کړی شي غامدین سره دغه فکر سره دی دیم سوي ماډرن اسلام ماډرنیزم دته ماډرنیزم وایي دا اسلام په نوي شکل کې پیش کول نو دا ماډرن ازم او د اسلام ماډرن ماډرن اسلام پیش کولو کوشش چې بس د اسلام من پسند تشریحات وشي د قران د حدیث داسې توجیهات وشي چې په هغه د انسان خواهش هم خوشاله شي او مغرب هم په خوشاله شي تاسو دغه سه دانشوران او سکالران دای جنډان وګوره په میډیا نه سی به دغه څه خبرې کوي غام دی وره دغه څه خبرې کوي ماډرن اسلام پیش کوي ګیره ګیره اسلام کې نشته ضروري نه ده اوس قران حدیث وای مغام دی او خپلین شوی کړي غام دی لګیا دی تقریر شروع کړي تحقیق کوي قران وایي حدیث وایي دا حدیث موضوع دی دا ضعیف دی پلان کې دا لیکلي دي دا واسه خبرې کوي چې ولیکن څه دی ګیره ضروری نه ده ټی خیر دی واچا دا څه دونه بدل کار نه دی دار الخزا مخ ښکارې کی د مخ پردا نشته دارنګ دا منځ دارنګ روجا دارنګ تراوی وغیرہ دا شینا دا څونه ضروری خبرې دي سو کيو کیو نه کی دا ماډرن اسلام دا د مستشرقینو سویم دور دی سلورم دا د کم سن نه 1925 نه 1972 پورې دوی په دې مهنت وکړو اوس تاسو دا خبره اورئ نو دا هغه دي ولیکن مونږ ته نوې نوې مخې ته راشي دې دور کې د ماډرن اسلام کوشش کړي او دا کوشش چې مغرب باندې تنقید مکوي بلکې مغرب سره نرمه لهجه مغرب ته داسې نږدې کېدل غواړي دا انداز نو دا د استشراق سرورم دور پنځم دوره انیس سو تریاتر نه دو هزار پورې وچلې دا د استشراق پنځم دور دې کې څه چلو شو په دې کې مغرب علمگیر منصوبه پیش کړه علمگیر چاہے تا سوئی علمگیریت گلوبلائزیشن دا د استشراق نوې انداز دا د 1973 نه 2000 پورې دا استشراق هغه مفهوم مخکې داسې محدود او سه عام عالمی شکل ولا ورک عالمګیریت ګلوبلایزیشن او 1973 کې په فرانس کې مشهور مرکزی ځای دی پیرس ورته وایي هلته د دې یو کانفرنس منعقد شوی او یې کې دا شفارسات ورکړل چې آینده لپاره د استشراق د اصطلاح پرې ده نوې اصطلاح د دې په دې څه شروع کې عالمگیریت ګلوبلایزیشن دا به وایه او دا ډېر خطرناک لفظ دی دا وی ګلوبلایزیشن دا اصطلاح متعارفه کې چې دا ټول دنیا سره ګلوبل ویلیج دی ګلوبل ویلیج معنی څه ګلوبل ویلیج د ساینس ټکنالوژۍ د وجې نه دا ټوله دنیا داسې شوه لکه د یو کلي مانند یو کلي کې خلک تاسو ګورئ کلو کې به تاسو پاتې شوي د کلي محله وغیره نو هر سړی بل پیژني دا پلان کې خیل دی دا ډنګري خیل دی دا د پلان کې زوی دی داسې کوي دا د دې قوم خلک دی چې جمعات ته راشي نو جمعات کې پته لګي چې بارانې څوک دی او د دې کلي وطن څوک دی داسې کوي زموږ ښارو کې پته نه لګي دلته پته نه لګي چې جمعات کې ولاړ چې دا به د علاقې سره یې کړه وا د لارې لارې وي دلته څوک بل څوک یو بل ډول ډېر نه پیچي کلو کې دی نو یې څنګه چې د کلی افراد یو بل ډېر قریب نه پیچي او یو کلی نن د ساينس ټکنالوژي د وجې نه دا تمام دنیا سشوا د یو کلی معنی شو نه ده د دنیا په یو ګډ کې سوشي په سکندونو کې د دنیا بل ګډ ته رسي رسي کنه رسي بالکل دا موبایل سوشل میډیا امریکا کې شي چې کور په منټونو کې بدلتا پاکستان خبري هغه هندستان کې سوشي د دنیا بل سر کې دنیا خبري کې چې څه چالش دا یو معلومات خبرونه اطلاعات تیز اوس ټول ارس نت تراله او ټول ارس سټلایټ تراله تاسو وکړي سفر جنن سبا تاسو کوي او زه د دې معلوم خلک څه کوي تاسو بیا مې استعمال راوړل نه چې څوک موبایل سره ډېر تعلق لري نو په دې کې واقعا دا میپ دی میپ او ورکا تا تبا نقشم خی او انګلیش کې ولرتا لګی تا تبا انسټرکشن درکې هدایات به درکې د طرف ته ټرن د طرف ته ټرن والا داسې وکا لیفت او رائټ لیفت رائټ دا به تخی ازه ته به ورسې جوړ کړی دا شی چا دی امریکې او کار ستا په غر په سر کې کوي ګلوبل ویلیج الجیریا دا ګلوبل ویلیج سره بار دی خبرې نه د دجال نه دجال راځي هغه د تیاری ده نو ګلوبل ویلج دا وی ټول دنیا ګلوبل ویلج ته دا ټول دنیا بس د یو کلی مانین دی بسوس د یو ګډ د بل ګډ اطلاع رسی حالات معلوم دي اے د غر په سوکه کې مبتدا غنا پټو بچ نه بل طرف ته وره تمام شناختی کارډونه څه شو کمپیوټرای شو کنه شو هر شی کمپیوټرایز ته اوس نه نشي پټه دا هغه شی دی ګلوبل ویژن دا شی نه وکړه ظاهر کې دا وایي چې دا بس علمگیریت ته بس ټول دنیا یو ور سره متعارف شوه نو چې ټول متعارف شو یو کله شو نو وسکو په دې ټولو د بار نو وسیو نظام پکاري څه مطلب دوی خپل خلافت قائم کړ پوه شئ پیوس غیر دانستا بغیر د نوم غستونه سوکړه هغه استشراق چې مهنت شروع کړي او کړي او کړي او کړي کوم ځای تر ورسه بل دجالی نظام ځکه دا دجال چې راشي کنه دا بس کوي دا د يهودو چې کوم هغه ګریټر اسرائیل تصور دی دوی هغه به څوک پوره کوي دا به دجال پوره کوي یعنی گویا کې دجال د هغه عالمگیریت او بین الاقوامی حکمرانه څوک دی د دوی خلیفه دی هغه حکمرانی د دی ارسه نو هغه ګلوبل ویلج او ګلوبلایزیشن دراصل دې لپاره ده چې کله دې معنی د یو کلی شو نو د یو کلی کې شل نظامونه نه چلی په یو کلی یو نظام پکاري نه بس زمون پکار ده که ساينس مون سره ده ټکنالوژي مون سره ده معاشي تور مون مضبوطیو د دنیا لیډینګ مون کو تاسو مون ته ضرورت مریه ساينس ټکنالوژي مونږ درکو معاشي قرضونه پیسې دلا مونږ درکو نو نظام بم نه چي زمو نو ګلوبلایزیشن برابر زمو قانون او نظام چي دغه څه یو څه شرط ستر او رسید ما عالمگیریت تا ګلوبلایزیشن تا عربی کې وته سوی علماء علماء دا شیش دا د دې 2000 پورې دا شو چلے او دې له تیاریانې وشوې بیا خاص کر چې 1951 میں کې روس شکست وکړ د مجاهدینو په لاس نو بس بیا خو امریکا بیا بالکل د ټولي دنیا واحد لا شریک آقا جوړ شو مخکې و د روس مقابله کې وکړه چې هغه مات شو بس د اوس بازار یې وکړه مقابله کې څوک نشته نو څوک عمراني ده نو امریکې دا تس شی ګلوبلایزیشن او عالمي حکمرانی نه نو ګوره دنیا کې څوک چې اخوا دې خوا کوي مې کوي درم در باندې دا څه باندې کې اټم باندې جوړه د اټمی هغه ولې کې لکه خپل بکې او تابو باندې کوي په ټوله دنیا بدمعشي ده مسلمان خو اول ټارګټ دی او بیا غیر مسلم هم چې کوم واړه واړه ملکونه دي ګنې په سره خو ځي ایته وایي حرام کې اوس په اقوام متحده و اقوام متحده دې د پاره دی جوړ کړي او ولا چیرې دا ملکونه دي تمام نو دا ملکونه چرته په یو ځای راوندول غواړي د دې مسائل به حل کوو مسلمانان په دې دوکه کړه د سخت اعتبار است مقصد به کې دغه ګلوبلایزیشن د پاره بنیادو چې دې ته بسان رسول کیږي نن اقوام متحده د ټولي دنیا د اقوامو یو اداره ده کنه خو لیکن هغه تمام اختیارات چا سره دي امریکای سره الته افغان متحده کې یو خو پنځه کسان دي پنځه ملکونه صرف ویټو پاور دا ټول د دماغ غوخري چې دی وای خو دې پنځه ارکانو کې چې یو وای چې نه نو نه چې آو نو آو او سره پرس پکې سو دی امریکا اختیارات ټول اخیستي د بغیر د خلافت د نوم په تاسو دنیا باندې سنا فیس کا ها خلافت د سکونو ګلوبلایزیشن علمگیریت نو بس معاشی نظام په دنیا سیاسی نظام او معاشرتی یعنی تهذیبی نظام د چا چلیږي د وخت دنیا په ټوله دنیا د امریکای چلیږي د عالمي حکمراني شان ګلوبلایزیشن او شپږم دور بیا د 911 نه بعد شروع شو ګلوبلایزیشن خدای دی او چې کله ورلد ټریډ سنټر والو جوړ شو دا بیګا ماته چا طالبان وی چې دا خو اسامه نه اسامه نه کړی تاسو دی خبر نه مسامه چې دا کولی شو نو ورلد ټریډ سنټر دا د رئیس فوجي عسکري سیاسي مرکز نو دا سو یو تجارتی زیو دیده سی مثال دی لکه زمون پر پیخور کې دین پلازا را دین پلازا وخت نو چې دین پلازا اولی یعنی تجارتی مرکز ولی نو دا وی اټمی کوم ځای چې اساسي پرتی دی ای ولی نشته مجاهدینو چې کار ولا ختم کړي نه نه دا دا خبره نه ده دا دی خپل کړي دا اصل کې د شپږم دور ته ځي ځان را رساو نو ورلد ټریډ سنټر یې والوزو او بل هلته خطر و دی خوا خو اسلامي ذهن هم لګیا دی جوړېږي که نه هغه طرف ته هغه هم لګیا دي خو دی خوا مسلمانانو کې هم د جهاد د اسلام د شریعت د خلافت سوچ پیدا کړي افغانستان د هغې لپاره یو ماډل و چې هلته د اسلام صحیح نافذ شو نو ټوله دنیا کې به د دې لپاره حرکت شروع شي نو دغه جوړې باسي ختمې کړي نو ورلډ ټریډ سنټر یې ولا بانه جوړه کړه هغه یې پیوو نو دغه نه بعد چې کله روس مات شو به دا غیر بعد ورلد ټریډ سنټر باندې جوړ کړه 911 نو مکمل د استشراق چې سونه هغه زینا کوم استشراق کار شروع دغه ټوک بار دور نن سبا د مستشرقین و چا پلاس کړي امریکای پر او دویم وسره يهودي او دیشي کم يهود امریکا کې يهود دي بلکې دا غي چې کوم دغه ده کانګرس ده کانګرس د امریکې کانګرس یو غټ مجلس ده چې دا ټول فیصله به کیږي غټه یعنی دا شو باندې یو غټه اسمبلی او سېنات ده کانګرس په کانګرس کې ډېر لوی تعداد يهود ناشتي ارکان نو دې وخت کې ماویش پنځم دور سره شو ګلوبلایزیشن عالمی حکمرانی قائم و او شپږم دور کې داسې وشو چې د مستشرقینو تمام پاک دور امریکای لراغه اوس امریکا کې چې کوم يهود ناشتي نو دې وخت کې څه دی امریکه او یهود دا یو شوی دی او دی وخت کې استشراق دا صورتحال اوس اتحاد یهود او نصارا شو د اسلام خلاف یو شو نو ګلوبلایزیشن چلی استشراق هم چلی خو څنګه چلی په شریک دا شپږم حالت دی دې دور نه موږ تیریږو چې دې وخت کې استشراق دې صورتحال کې دې مستشرقینو کې یو څو مشهور مستشرقین وګورئ چا چې مخکې روستو څه کارونه کړي دي ریسرچ او تحقیق کړي سوال چرته مخې ته راشي ګورئ نو نوم به پیژنې چې دا هغه مستشرق په دې مستشرقینو کې یو سړی دی ویلیام میور ویلیام باندې مشهور دی ویلیام دا مشنری پادری دی مشنری پیژنې دا به تا په ردت او تنسیر کې وایو په بل حال یعنی دا عیسایانو دای دی دای مشنری پادری د کتاب لیکل دی حیات محمد د ویلیو بل القرآن تالیفه و تعالیمه قرآن لیکل کړی دی حیات محمد کې سری کړی دی نبی علیہ السلام سیرت او حیات محمد کې د په نبی علی السلام زه په ځای اعتراض کړی دا ویډیو دویم دا 1905 کې بیا مړ شوی بل پدې کې ده اګناس ګولډ زوهر 1921 کې مړ دی دا ډېر لوی متعصب يهودي مستشرق يهودي بلکې د باره کې راځي چې د استشراق تجدید وکړ استشراق د نوې روح د ورک د د اسلامي عقایدو شریعت احکام قران او حدیث باره کې ډېر متعصبانه کتابونه لیکلي اعتراضونه کتاب یې لیکلی دی تاریخ مذاهب التفسیر الاسلامي بل دی لیکلی دی العقیده العقیده والشریعه عربي کې لیکلی انګلیش کې لیکلی بل پدې کې یو دی تامس دا یو مستشرق دی تامس 1930 کې مړ دی د داسې معتدل مستشرقینو کې شمیرل کی د دشمن خو داسې کتابونو کې داسې نرمه غونډه لهجه استعمال کړي د دې کتاب د دعوت اسلام اسلام دعوت سره دا کتاب ډېر مشهور بل پدوی کې یو بل مستشرق دی لین پول دی عربی فارسی کې ډېر لوی ماهر و عربی فارسی یاد او دا اتالی اتالی دی دا اتالین د دې علاقو دی مشهور کتاب لیکل دی حولیات الاسلام لس جلد کې تاریخ اسلام باندې مشهور کتاب دی لس جلد کې تاریخ د اسلام تاریخ فرانس لیوا 35 کې مړ بل په دې کې مستشرق دی هنري لومنز هنري دا په بیروت کې د عیسایانو کالج دی د پای کې ډېر سرکارده سره او متعصب سره د خلفای راشدینو خلفای بنو امیه باندې تاریخ لیکلی دی او بدنام کړی بل پدې کې دا 1937 کې مړ بل اے جے اے اے بی سی والا اے او جے اے بی سی والا اے جے وینسک اے جے وینکس دتا مشهور دتا خلق وینکس صاحب وای وینکس صاحب دا غسړی دی چې د په حدیث باندې کتاب لیکل دی المعجم المفرس لحدیث النبوی بر پروت دی لایبرری کې وی وای فرست جوړ کړی دی سیاستو کې احادیثو لټون یو حدیث ته کټ لټه چې سیاستو کې بلا کم دی کی دا د فرس ولا ګوري فرس ته جوړ کړ او د مستشرق وینکس اے جے وینکس د عربي کی کتاب دی المعجم المفرس لحدیث النبوی او بیا د غیر تلخیص بیا وروسته علماء کړی دی مفتاح کنوز السنه په نوم باندې هم ملاوي دا بیا علماء وروسته مرتب کړی او یقینا چې کتاب یقینا قابل داد دی ځکه چې ما د توې چې څو کوم حدیث سره تعلق لري او د حدیثو تحقیق کوي نو دا کتاب به وسره خامخې او د حدیث متخصص به کتاب خامخې ګوري دا انګريز مستشرق زموږ په کتابخانو کې به کتاب خامخا پروت دی روستو خو نور په ډېر کار کړی دی زموږ عرب علما او لیکن شورو شورو د دې پرس د کړی یعنی هم مسلمانانو ته بلا راوړل چې خلک حدیث په دې طریقه باندې لټای ندا یو مستشرق ولیکن دا دا چې دا کتاب خې دغه سي خدمتي کتاب لیکل دی خدای دیس کې څه د تعصب خبرې نشته او نه پکې څه تنقید شته بس صرف فرس دی ا مسلمانانو کې مشهور شو او نور کتابونه چې دي ا ډېر د تعصب نه ډک دي اسلام خلاف خو زهر شیندلی بلې او مستشرق دی دا 1939 کې مړ دی دا وینکس بل دی سمویل زویمل سمویل دا امریکانه پادری دی دیم د اسلام سخت دشمن او د اسلام خلاف سخت دلایل خپل کتابونو کې خلق ولول کړی اعتراضونه دلایل ادا سي جیبه دلایل نه کتابونو کې خلک څونه اوس په اسلام اعتراض کوي د کتاب ګوري نو دا د امریکې یو پادری د ډیر کافي کتابونه لیکلي د 1952 کې مړ دی بل پکې دی ان میری شمل ان میری شمل دا خزا مستشرقات او دا د جرمنی دا جرمنی کې ډېر نامور مستشرقه دا مهارت څه کې لري عمرانیات لسانیات تاریخ او مذهب د دې ماهر او د خزه چې دینو عجیب خبره ده دا اقبال او علامه رومه ډېر مطالعه کړي دغه ماهر او د اقبالیات او د رومیات ماهر موږ اقبالیات رومیات لا کتلی نه فخوا با مسنوی ویل کېدو سم مسنوی ویل کېدل هم ختم شو دا دغه ماهر د انګريزي ته وګوره جرمني کا کافر ته او زمو کتابونه باندې پوهه فارسی سندی اردو ترکی زبان کې شاعری پیدل صرف نه شاعری دا انتخاباتی کړي دي انګلیش ته هغه اشعار وړولي ترجمه کړي مستشرق دغه رنګ دا 1903 کې مړه شوی دا مستشرق بل یو د برنارد لوئس برنارد دا د دې دور حاضر ډېر غټ يهودي مستشرق د تاریخ اسلام باندې کار کړی او دارن عالم عرب باندې ډیر لوی کار کړی چې عالم عرب مسائل سری داغه حل سره اسلامی تحریکات باندې کتابونه لیکلي دي چې اسلام کې کم کم تحریکونه چلیږي دی وخت یا په خوا چلیږي دي نو دا یو څو مستشرقي نمونه چې تیر شي دی اوس خو جنگي ډیر دي ولیکن دا په خواني او مشهور مشهور سو کسان ممتاز وکول